دادی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع غلطه فیصله کول او همدارنګه رشوت اخیستل الله رب العزت په خپل کلام کې هغه کسانو ته چې غلطه فیصله کوي کله کافر وایي او کله کله الله رب العزت ورته ظالم وایي او کله ناکله الله رب العزت هغه ته فاسق وایي لکه الله رب العزت فرمایی ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون چا چې د خدای په رالیږل شوي قانون فیصله ونه کړه نو همدوی کافران دي همدارنګه الله رب العزت په بل آیت کې فرمایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون چا چې د الله رب العزت په رالیږل شوي قانون باندې فیصله ونه کړه هم دوی ظالمان دي همدارنګه الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون چا چې د خدای په رالیږل شوي قانون فیصله ونه کړه بېشکه هم دوی فاسقان دي قاضي باید د الله د کلام نه خبر وي څارنوال باید د الله د کلام نه خبر وي حاکم باید د الله د کلام د محمد رسول الله د احادیثو نه خبر وي او وروسته د هغه نه فیصله وکړي په دې آیتونو کې قاضیانو او څارنوالانو ته سخت انتباه او ډار دی باید چې هغوی د خپل ژوند او د خپلې فیصلې د الله رب العزت د کلام موافق وکړي که نه هغه څوک چې د الله په رالیږل شوي قانون باندې فیصله نه کوي یا په رشوت او په فیصو باندې غلطو فیصلو ته مخه کوي الله هغه ته کافر هم ویلي الله ورته ظالم هم ویلي الله ورته فاسق هم ویلي او چاته چې الله ظالم و فاسق و کافر ووایي د هغه حال به په آخرت کې د الله په حضور کې څه وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دغه حدیث د چې حاکم روایت کړی چې الله رب العزت د هغه امام د هغه قاضي او د هغه سرلوان لمونځ نه مني چې هغه د الله رب العزت د رالیږل شوي قانون پرته په بل شي باندې فیصله وکړي هغه قاضي هغه امام هغه څارنوال چې د الله رب العزت د قرآن او د قانون نه پرته په بل قانون باندې فیصله وکړي الله رب العزت د هغه مونځ په خپل دربار کې نه قبلوي همدارنګه حاکم بل حدیث په خپل کتاب کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی دی هغه فرمایي چې رسول الله فرمایي چې القضات سلاستن قاض فی الجنه و قاضیان فی النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فقضى به متعمدا فهو في النار وقاض قضى بغير علم فهو في النار قالوا فما ذنب الذي يجهل قال ذنبه ان لا يكون قاضيا حتى يعلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې قاضیان په درې قسمه دي یو په جنت کې او دوه نور به په دوزخ کې وي هغه قاضي چې حق پیژني او په حق باندې فیصله کوي هغه به په جنت کې وي هغه قاضي چې حق پیژني او قصدا په حق باندې فیصله نه کوي هغه قاضي چې حق پیژني او په حق باندې بیا فیصله نه کوي دا قاضي به په جهنم کې لکه نن ورځ چې موږ او تاسو وینو د پیسو په مقابل کې حق پیژني خو د پیسو په مقابل کې د حق نه پرته په بل شي باندې فیصله کوي دا قاضي په اور کې دی او هغه قاضي چې په ناپوهي کې فیصله وکړي هغه هم په دوزخ کې دی صحابه کرامو رسول الله ته ویلې ای د الله رسوله د هغه قاضي څه ګناه ده چې په ناپوهي کې فیصله وکړي رسول الله ویلې د هغه ګناه دا ده چې هغه باید تر هغې پورې فیصله نه وي کړې تر څو پورې چې هغه پوه شوی نه وي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي په ځانګړې توګه په قاضیانو په څارنوالانو باندې هغوی باید د الله کلام ولولي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مطالعه کړي او د هغه نه ځان خبر کړي حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایی چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې د قیامت په ورځ به عادل قاضي سره دومره سخت حساب وشي چې قاضي به ووایي کاشکې مې د دوو کسانو ترمنځ د یوې خرما په اندازه فیصله هم نه وای کړې آیا هغه قاضیان چې نن په څوکیو باندې ناست دي د هغو ټولې فیصلې په رشوت باندې یا په واسطو باندې کیږي هغوی به د الله په حضور کې څه ځواب وایي چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي د پیسو په مقابل کې غلطې فیصلې کوي یا د زور او د رشوت او یا د واسطې په مقابل کې غلطې فیصلې کوي دوی به د الله په حضور کې درېږي الله به دوی نه پوښتنه نه کوي علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فرمایی چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې رسول الله به ویل ټول پاچایان او قاضیان به د قیامت په ورځ د الله رب العزت مخ ته راوغوښتل شي ټول پاچایان او ټول قاضیان به د آخرت په ورځ د الله رب العزت حضور ته راوغوښتل شي او الله به دوی په پل سرات باندې ودروي او د دوی عملنامې به ټولو خلکو ته وایي که چیرې نیک عملونه او ښې فیصلې کړي وي که چیرې پاچایانو او قاضیانو په دنیا کې نیک عملونه او ښې فیصلې کړي وي الله رب العزت به د عذاب څخه خلاص کړي او که چیرې نیک عملونه او ښې فیصلې نه وې کړي ټولې فیصلې د دیو په رشوت باندې په ظلم باندې او په ناحقه باندې شوي وي نو پل سرات به په لرزان شي تر دې پورې چې د دوی اندامونه به د یو بل نه بیل شي او الله رب العزت به ټول جهنم ته ورګزار کړي دا راشئ د الله نه وویریږئ د دنیا په مادیاتو په ځانګړې توګه قاضیانو او څارنوالانو ورونو د الله نه وویریږئ هره فیصله چې تاسو کوئ الله ځان سره حاضر وګڼئ چې الله ما ویني آیا دا زما فیصله د الله د قانون موافق ده که نه ده یا د الله د قانون نه پرته په بل شي باندې کوم په پیسو په رشوت کوم حضرت مکحول رحمت الله علیه هغه فرمایي که ما ته د قاضیتوب او خپل مرګ واک راکړی شي زه به ځان ته پر قاضیتوب مرګ غوره کړم یعنې مرګ به غوره کړم خو قاضیتوب به غوره نه کړم خو له بده مرغه چې نن ورځ د قاضیتوب لپاره د قضا د څوکۍ لپاره په لکونو پیسې رشوت ورکول کیږي چې زه په یو ځای کې قاضي شم او هغه علما فرمایي که ماته د خپل مرګ واک او ماته د قاضیتوب واک راکړی شي زه به مرګ غوره کړم د دې نه چې زه قاضي شم آیا ته قاضي چې نن په پیسو باندې قاضي شوی استعداد د قضا هم نه لرې په فقه هم نه پوهیږې په قانون هم نه پوهیږې او دې څوکۍ ته په پیسو تللی الله به تانه پوښتنه نه کوي د الله په حضور کې به نه درېږې مالک بن منظر محمد بن واسی ته بلنه ورکړه چې د بصرې قاضي شي محمد بن واسی بلنه ونه منله دوهم ځل لپاره بیا بلنه ورکړه چې ته قاضي شه او دا ځل یې ورته وویلې که ته مې بلنه او دعوت ونه منې زه به تا په درو باندې ووهم محمد بن واسع ورته ویلې که ته ما په درو باندې وهې که ته پاچا یې د دنیا رسوایی د آخرت رسوایی څخه ماته ډیره ښه ده په دنیا کې ما رسوا کړه په درو مې ووهه دا ماته غوره ده د دې نه چې زه قاضي شم او په آخرت کې د الله په حضور کې زه رسوا اوسم د الله نه ویره ښه شی ده الله حاضر و ناظر ګڼل ډیر بهتر شی دی چې مسلمان یې الله حاضر او ناظر وګڼي وه بن منبه رحمه الله هغه فرمایي پاچا چې کله په قصر ظلم وکړي یا د ظلم اراده وکړي الله رب العزت په ملت باندې د بازارونو څخه تر فصلونو پورې تاوانونه راولي لکه نن ورځ چې موږ او تاسو وینو حاکمان ظالم دي یا د ظلم اراده کوي او کله چې پاچا د خیر اراده وکړي بیا الله رب العزت د ده په ملت باندې برکتونه را نازلوي او په هر شي کې ورته اسانتیا راولي نن ورځ قضات فاسد شول حکام فاسد شول فیصلې د الله د قانونه پرته دي په ظلم و رشت و وحشت باندې دوی فیصلې دي الله رب العزت په موږ باندې دوی د لاسه عذاب راوستی الله دې دوی ته هدایت وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په قاضي باندې چې کله بېعلمي او بد اخلاقي تاثیر وکړي باید ډیر زر استعفا وکړي او بل دا چې قاضي ته پکار ده چې د غصې په حالت کې فیصله ونه کړي نن چې قاضي سره دوه خبرې لاندې و باندې وکړې د خپل د حق غوښتنه کوي د ستا په حق کې هغه غلطه فیصله کوي او رسول الله وایي چې ویحرم علی القاضي ان یحکم وهو غضبان نو ای انسانه چې عمر دې په تاوان کې تیریږي او ای انسانه چې د مرګ د ملائکې څخه لا تر اوسه پورې خوندي او هغه ستا په لټه کې د غواړي دی چې کله دې راونیسي ای د دنیا مینې آیا ته د تاوان څخه خوندي ای د عمر لنډېدونکیه تا د فرضو په ادا کولو کې چالاکي کړې ده د خپل ژوند ته متوجه شه ای انسانه ای حاکمه چې د لارښوونې لار درته ښکاره ده د قیامت په ورځ به چې عملنامې ویشل کیږي ستا مرستندوی به څوک وي ستا مرسته به څوک وکړي چې نن غلطې فیصلې کوي عجیبه ده چې یو کس د شپې پړمخې پرېوځي د قیامت د ورځې عذابونه هیر کړي د خدای نعمتونو ته تمه لري او یو لحظه هم د خدای پیروي نه کوي او تل یې قدمونه د خواهشاتو په لویو لارو کې روان دي او چاته چې د لارښوونې پراخې لارې معلومې دي او قصدا د خواهشاتو په لارو کې سفر کوي هغوی ته د عقل نصیحتونه ګټه نه لري کله چه زړونه ټکیږي بیا توبه وباسي خو سبا بیرته حرامو ته ورګرځي په رشوتو په فساد او په بدبختی باندې اخته وي نه د الله نه ویره ښه شی ده د الله په قانون باندې فیصله ښه شی ده غلطې فیصلې پرېږدئ کنې الله به هم د خپل حساب سره کاږي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زمونږ خپرونه دوام لري راسه مه کوه به دې عمر تیریږي همیشه کوه نیکې عمر تیریږي قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم بله مهمه مسله رشوت اخیستل دي څوک چې غلطه فیصله کوي یا ظلم کوي یا د رشوت او د پیسو په مقابل کې غلطه فیصله کوي او حال دا چې الله رب العزت وایي ولا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو بها الى الحکام لتأکلو فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون الله وایي چې تاسو په خپلو کې د یو بل مالونه په ناحقه سره مه خورئ او واکمنانو ته یې هم مه وړاندې کوئ چې د خلکو څه مال په ظلم وخورئ او تاسې په دې باندې هم ښه پوهیږئ چې د خلکو مال په ظلم سره خورئ د هغو نه رشوت اخلئ مطلب دا دی چې مالونه واکمنانو ته په رشوت کې مه ورکوئ قاضي او څارنوال ته یې په رشوت کې مه ورکوئ چې د بل چا حق تاسې ته پرې درکړي او تاسې په دې پوهیږئ چې دا تاسو ته حلال نه دی بلکې د بل چا حق د پیسو او د رشوت په زور باندې ځان ته راکاږئ او الله وایي چې ولا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی دا حدیث دی چې ترمزي روایت کړی د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه رسول الله فرمایي څوک چې په فیصلې رشوت ورکړي او یا یې واخلي الله رب العزت په هغه باندې لعنت وایي همدارنګه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې رسول الله ویلی دی په رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي باندې لعنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي باندې لعنت ویلی دی په چا باندې چې الله لعنت ووایي په چا باندې چې محمد رسول الله لعنت وایي دا حال به څه وي یا هغه حاکمان او قاضیان یا سرنوالان چې په رشوت باندې فیصلې کوي او هغه پیسې بیا خپل کور ته ویسي په هغو پیسو باندې خپل ماشومانو ته ډوډۍ ویسي هغوی ترېنه استفاده وکړي، د هغو نشو نمو ټول په حرامو، د رشوت په پیسو باندې وشي، آیا الله څخه به دا مسؤول نه وي؟ او رسول الله فرمایي، هغه بدن چې په حرامو پیسو باندې غټ شي، په هغه باندې جهنم واجب او جنت پرې حرام دی. په بل حدیث کې فرمایي چې هغه بدن چې د هغه نشو نمو په حرامو پیسو باندې وشي، هغه لپاره جهنم ډېر بهتر دی، د دې نه چې هغه جنت ته ولاړ شي. علما لیکي راشي هغه کس ته وایي چې رشوت ورکوي او مرتشي هغه کس ته وایي چې رشوت اخلي په رشوت ورکوونکي باندې هغه وخت لعنت دی چې د بل مسلمان د تکلیفولو اراده وکړي او یا پرې د بل مسلمان حق په ناحقه باندې لاس ته راوړي دې لپاره رشوت ورکوي که د دې لپاره رشوت ورکړي چې خپل مال او حق پرې لاسته راوړي او یا د ځان څخه دفاع پرې وکړي په هغه باندې لعنت نشته خو بیا د ګناه نه خلاص نه دی نن له بده مرغه چې دغه حالت زموږ په وطن کې شروع دی قاضي ته په هر وخت کې رشوت حرام دی که د دې لپاره چې د چا څخه واخلي چې حق یې پې لاسته ورکوي ستا مسلم حق دی خو څوک یې نه درکوي قاضي ته چې پیسې ورنکړي قاضي ته دا رشوت هم حرام دی او که قاضي د دې لپاره پیسې واخلي چې د زیاتی څخه یې وساتي په دواړو حالتو کې قاضي ته دا رشوت حرام دی او هغه کس چې د قاضي او د بل چا په منځ کې هلې ځلې کوي چې هغه رائش دی من یمشي بینهما څوک چې د قاضي او ستا په منځ کې لاره برابروي چې هغه ته رشوت ورکړي رسول الله په دې باندې هم لعنت ویلی دی همدارنګه هغه تحفې یا هدیې چې تاسو قاضي ته وړئ چې تاسو ته یې فیصله کړې ده دا هم په رشوت کې راځي دا هم حرامې دي ابو داود په خپل کتاب کې د ابي اوباما باهلي رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې د چا سفارش وکړي او بیا هغه ورته په سفارش باندې څه توفه او هدیه وروړي یقینا د سود د ګناه د دروازو په لویو دروازو کې ننوت او دا ورته نه چې دا یو شیریني ده وایخله نه د شیریني نوم پې ایښی یا دا یو تحفه ده تلې واخله حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما هغه فرمایي څوک چې یو شي ته اړ وي محتاج وي او تا د هغه احتیاج او اړتیا ورته پوره کړه که هغه تا ته توفه راوړي او ته یې ورڅخه واخلې دا حرامه ده د امام ابي عمر اوزعي په اړه روایت شوی دی چې د بیروت په ښار کې به هغه اوسېدلو یوه ورځ ورته یو نصراني سړی راغی هغه وویل چې د بالبک ښار والي زما سره زیاتی کوي زه غواړم چې ته راته یو لیک ولیکې چې هغه والي ته یې وروړم تر څو د زیاتي نه ما بچ کړي ما سره زیاتی ونه کړي او نصرالي ځان سره د شاته یو بوتل هم راوړی و امام اوزاعي رحمه الله چې کله د شاتو بوتل ولیده نو امام اوزاعي د نصراني ته ویلي که غواړې چې لیک درته ولیکم نو شات دې بیرته واخله او که غواړې چې لیک درته ونه لیکم نو شات بیا پرېږده کله چې نصراني د امام اوزعی رحمه الله وینا واورېده خپل شات یې بیرته واخیستل بیا امام اوزعی ورته ولیک په هغه وعلبک ښار په والي باندې ولیکلو چې د دې نصراني خراج کم کړي نصراني لیک واخیستلو او والي ته یې وړه والي ورته د امام په سفارش دېرش درهمه کم کړ چې امام ورته امام اوزعی ورته خط لیکلی و نن چې ته څارنوال او قاضي سره ځې چې په لاس کې د څه پیسې وانخلې د هغه په جیب کې کې نه دی اصلا به ستا خطونه نه کېږي د الله نه ویره ښه شی ده د هغه چا په زړه کې چې د الله ویره پرته وي هغه به هیڅکله غلطه فیصله ونه کړي او په فیصلې باندې به د چا نه پیسې وانه کړي د چا حق به هم تلف نه کړي خو چې د چا په زړه کې د الله ویره پرته نه وي بیا هغه هر څه کوي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې په موږ باندې رحم وکړي نو ای د الله بندګانو مسلمانانو ورونو او خویندو د خپلو کارونو د پایلو په اړه تدبیر ونیسئ چې زما د دې کار پایله به څه وي الله به زما سره څه حساب کوي د الله رب العزت د طاقت او د الله رب العزت د عذاب څخه وویریږئ قسم په الله چې الله رب العزت په هر څه باندې برلاسی او حاکم دی هغو کسانو چې ټول عمرونه یې ټول ژوند یې د خپلو د هیرو په پوره کولو کې تیر کړل هغوی ټول ډیر مخکې د خپلو کارونو د پایلو سره لاس او ګریوان شول الله به ترې سوال کوي تاسو به همداسې کیږئ دوی به په آخرت کې یا په قبر کې ځانونه ملامتوي خو افسوس به کوي او د دوی افسوس او ملامتیا به دوی ته څه ګټه هم نه رسوي نه راشئ په دنیا کې د الله نه ویریږئ د خپلې فیصلې د الله رب العزت د کلام موافق وکړئ د الله د قانون نه پرته په بل قانون باندې فیصله مه کوئ چې ستاسو د کارونو پایلې ښې وي هم په دنیا کې په عزت سره ژوند وکوي او هم په آخرت کې الله ته په اوچته غاړه باندې ولاړ اوسئ او ای انسانه ای حاکمه چې ځان دې په ګناهونو ککړ کړی دی او په مشکلاتو کې دې ځان اخته کړی دی په هغه وخت کې چې د عذاب او ملامتیا خبرې واورې توبه وباسي او ماښام بیرته خپله توبه ماتوي په رشوت او په بدو باندې اخته الله نه نه ویرېږي نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو ملایک دا ټول ویني او دا ټول لیکي نو په د دنیا په ژوند باندې مه دوکه کیږه په زړه کې دې خواهشات چې څومره لوی لوی خوادشاهات دي یا د مخکینیو پادشاهانو په زړونو کې چې څومره خواهشات اغیلي وي هغه ټول مرګ راوغورځول راویې پرځول او د قبر تیارو ته یې ورښکته کړل تا به هم ښکته کوي او هغه حاکمه ای هغه قاضي چې زړه دې په ګناهونو د بدن څخه ډیر ګنده شوی دی او بیا هم په لویو ګناهونو باندې جرأت کوي آیا ته له دې څخه په امن یې چې ځمکه به در باندې نه چویږي او د دې څخه په امن یې چې الله به د شکل نه بدلوي ای هغه حاکمه چې سپینګیرتوب کې دې هم ګناهونه خپل عادت ګرځولي دي په دې نه پوهیږې چې ټول کارونه دې نیټه په نیټه لیکل کیږي او د الله په حضور کې به ستا سره حساب کیږي نه راشه د الله نه ویریږه پرېږده دا د دنیا ژوند دا د دنیا مزې پرېږده د خپل ابدي ژوند ځان لپاره ښایسته کړه د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړه د خپلې فیصلې د الله په قانون باندې وکړه د الله د قانون نه پرته په بل قانون باندې فیصله مه کوه که ته په هغه کې وژل کیږې که ته په هغه کې بندي کیږې که ته په هغه کې رټل کیږې خو د الله د قانون نه پرته په بل قانون باندې فیصله مه کوه او چې کله په تا باندې بد اخلاقي غلبه وکړي نو استعفا تا لپاره ډیره غوره ده د دې نه چې ته غلطه فیصله وکړي یا په هغه باندې رشوت واخلي چې دنیا او آخرت دې دواړه تبا او برباد کړي نه د الله ویره ښه شی ده قدرمنو اوریدونکو د الله رب العزت نه ځان لپاره تاسو لپاره په ځانګړې توګه قضاتو او څارنوالانو لپاره د نیک عمل توفیق غواړم چې د خپلې فیصلې د الله د قانون موافق وکړي که په دې کې هر مشکل په دې ورځي ودې مري کني بهتره دې لپاره دا ده چې په استعفا ورکوي دا نه چې د رسوت په پیسو یا ځمکې واخله یا کورونه واخله یا موټر واخله محدود ژوند د دنیا الله به دې د خپل حضور ته راکاږي او ځای به دې بیا جهنم وي الله دې په مونږ باندې رحم وکړي قدرمن اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو ګرانښت حضور ته وړاندې کړه